وایا چې اے خلکو کچری تاسو تر اوسه پوری زما د دین په عقلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوي زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف د هغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی ما ته حکم شوه دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم او د الله نه بغیر یوې داسې هستۍ ته आवाज مکوا چې هغه نه تا ته فائدہ در رسول شي او نه نقصان که تا داسې وکړل نو په ظالمانو کې به یې وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نو داغه نه سیوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کړي او کو هغه ستا په حق کې د سخېګړي اراده وکړي نو داغه فضل واپس کون کې هم څوک نشته داغه چې په خپل بندگانو کې چاته خوښ شي نو په هغه خپل فضل کوي اوس چې چا سیده لار اونیوله نو داغه په سیده لار تلل داغه د پاره فائدہ لري او څوک چې گمراه پات شو نو داغه گمراهي داغه د پاره تبا کون کدا او زه په تاسو باندې سو نگران نه يم واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه هدایت پیروي کوا کم چې تحت د وحی په ذریعہ درلېګلې کیږي او داغه پوری صبر کوا چې الله فیصله وکړي او هغه بهترین فیصله کوونکې دی آیا خلکو ته دا خبره عجیبه ښکاره شوه چې موږ هم دا غوینه یو سړی ته وحی ولېګله چې په غفلت کې پراته خلک راویخ کړي او چې څوک ایمان راوړي هغوی ته زیره ورکړي چې دا غوی د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده حقیقت دا دی چې ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅوک سفارش کوونکې نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه وروسته کوي دا د الله په خوا وعده ده بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپ انصاف سره بدل ورکړي او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه یې شیدلې وبوس کی او دردناک سزا اخري يفصل الآيات لقوم يعلمون هم هغه دی چې نورې پړقېدونکې جوړ کړو او سپوږمۍ وزلوله او د سپوږمۍ د وړېدو او د غټېدو منزلونه یې ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو دا غینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ هل ته به هغوی دا وایي چې پاکې ته اے الله دا غوی به دا دعاوي چې سلامتیا دی وي او دا غوی هر خبره به په دې ختميږي چې ټوله سنا خاص الله لره ده چې پالون کې د مخلوقات دی کچری الله هم خلق لا د بدای په سزا ورکولو کې هغه تلوار کوله څومره چې دا خلق د دنیا د خېګړی په غختلو کې تلوار کوي نو د دوی د عمل کولو مهلت به په خوا ختم شوي وو خو زمونږ دا طریقه نه ده ځکه خو مونږه هغه خلق چې زمونږ سره د ملاقات امید نه لري خو چې کله ترې موږ مصیبت لري کړو نو داسې بې پروا تیریږي لکه چې د په خپل خراب وخت کې اډو موږ ته आवाज نه وکړي دغه شان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خسته کړې شوې دي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءوا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه پدې کې څه بدلون وکړم زه خو بس په هغه وحی پسې ځم کوم چې ما ته را لېږل کیږي که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د یوې لوی هیبتناکې ورځې یره ده او ورته وایا کو الله داسې کول غوښتل نو ما به هیڅ کله دا قران تاسو ته نه وی اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نه وی اخر د دین مخ کې ما سه عمر تاسو سره تیر کړي دي آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالۍ سره سفر کوئ او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لره خالص کړي چې انسانان او زناور ټولې خوري بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوه او فصلونه خایسته خایسته ولاړ وو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دینه په فائدې اغستلو باندې قادر یو نو ناڅاپه پر د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغې او مونږه هغه داسې تبا کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو دغه رنګي مونږ خپل نخي صفا صفا پیش کوو او کوم خلکو چې په دیانې وګټلې دا غوی بدی چې څنګه دا هم هغه سی به غوی بدله مومي ذلت به پری راخور وي د الله نه به څوک بچ کون کې نوي دا غوی په مخونو باندې به داسې تیار خوروي لکه چې د شپې توري پردې پری پرتی وي د ناشناوالي پرده لري کړو او دا غوي شریکان به وایي چې تاسو خو زمون عبادت نه کولو زمونږ او تاسو په منځ کې د الله گواہی کافی ده که تاسو زمون عبادت کوو هم خو مونږ تاسو د عبادت نه بالکل نه خبرو هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت د دوی نه تپوس وکړه څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اوریدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بې روح نه روح والا او د روح والا نه بې روح راوباسي څوک د دې جهان د نظم انتظام کوي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا د حقیقت نه په خلاف تللو کې تاسو پرهیز نه کوئ چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دار ته وایا چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اون خودل شي نن دوی د دنیا په ژوند کې مستی او په کوم ورځ چې الله دوی راجم کړي نو دا د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی هسي یو ساعت د یو بل د پیژنګلو د پاره حصار شوي وو په هغه وخت کې به حقیقت معلوم شي چې واقع سخت په تاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ وګڼو د کم بد انجام نه چې مونږه دوی يرو کو داغه سو حصہ مونږه ستا په ژوند کې تا ته اوخیو او کو تا داغه نه مخ کې پورته کړو خو بهر حال د دوی راتلل زمون طرف ته دي او سچ دوی کوي الله په هغه باندې گواه دی ولکل امه رسول چې که چېرې د الله عذاب ناڅاپه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولی شئ؟ اخر دا کم داسې څیز دی چې د هغې دپاره مجرمان تلوار وکړي؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به که داغه سره د ټوله دنیا همره دولت هم وي خو دې ته به تیار شي چې د دغه عذاب نه د بچ کېدو د پاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي دا خلک چې کله هغه عذاب وویني نو په زړه کې به پیمانه شي لیکن د دوی په منځ کې به پوره په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به پرې نه کیږي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو د پاره نازل کړي وو دا غینا تاسو په خپل سه حرام کړل او سمو حلال کړل د دوی نه تاسو کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړي وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړئ چې د قیامت په ورځ به دا غوي سره سمامله کیږي بشکا الله خو په خلکو باندې د مهرباني نظر کوي هو اکثر انسانان دا سدي چې شکر نه وباسي وما تكون في شأن وما تتلو او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوی په هغه ټول کې مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیز په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نه ور کوټه سیز او نه غټ سیز چې هغه ستاد رب د نظر نه پټ وي او په یو واضح کتاب کې درج نه وي واورئ څوک چې د الله دوستان دي چې ایمان راوړو او د تقوا لار اختیار کړه دا غوي د پاره د سو یری او د سغم موقع نشته لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة د هغه وخت قصه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې اے زما د قوم رونو کستاسو په منس کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوی وي نو زما باور په الله باندې ده تاسو خپل جوړ کړي شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منصوبه تاسو په خیال کې وي پاغه خزان په هکړئ چې تاسو زما د نصیحت نه مخ واړو نو زما مو سو نقصان وکړو ما خو تاسو نه سو اجر غوښتلې نه وو زما اجر خو د الله په ذمہ دی او ما ته حکم شوه دی چې کو سو کې منی او کو نه منی زب په خپل مسلمان اوسم هغوی هغه دروغجن وګڼو او نتیجه یې دا شوه چې مونږه هغه او داغه سره چې کم خلک په کشتۍ کې وو ټول بچ کړل او هم هغوی مو په ځمکه کې داغوی په ځای کېنول او هغه ټول خلک مو غرق کړل چا چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلي وو وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیا ګوره چې موسی علی السلام د خپل قوم د یو څو ځوانانو نه سیوا بل هیچا ونه منو د فرعون د یرینا او پخپلا د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کړي وبشر المؤمنین او مونږه موسی علی السلام او داغو رور ته اشاره وکړه چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم د پاره وګورئ او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړئ او مونږ قائم کړئ او مؤمنانو لا زیره ور کړئ اے ربا آیا دا د دې د پاره دی چې هغوی خلک ستا د لارې نه بې لارې کړي اے ربا د دوی مالونه فنا او برباد کړه او پزړونی داسې مهر ولګوا چې تر هغه پورې ایمان را نوړي تر سوچې دردناک عذاب اونویني او مونږه بنی اسرائیل د سمندر نه پورستل بیا فرعون او داغه لخر د ظلم او زیاتې په غرض پاغوی پسې روان شو ان تر دې پوري چې کله فرعون په ډوبې دو شو نو وی ویل ما اومنلا چې حقيقي خدای داغه نه سیوا بل نشته په کم باندې چې بنی اسرائیل ایمان راوړو او زه هم په منونکو کې يم بیا غوی په خپلو کې اختلاف نکړو خو په هغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یقینا چې ستا رب به د قیامت په ورځ دا غوی په مینس کې دا غي سیس فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوو فإن كنت في شك د یونس د قوم نه سیوا د دې بل مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړې وو نو البته مونږه داغوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړي وو او هغوی لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ورکړي وو دوی ته وایا پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړې دلو سترګو وګورئ او کم خلک چې اډو ایمان راوړل نه غواړي دا غوي د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبلهم بیا چې کله داسې وخت راشي مونږ خپل رسولان او هغه خلک بچ کوو کوم چې ایمان راوړي وي زمونږ دا طریقه ده په مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان بچ کړو